نساو مسله دا بیان شو چې تقوا اختیار کې او دا غ الله نه او یریږي چې هغه دومره عظیم رب دی چې دا غ په نامه باندې تاسو د یو بل نه سوالونه کوي د دغه الله نه او یریږي چې الله د تاسو حکمونه کوي هغه ومني ناول حکم داو چې دوستانو د یتیمانانو مال هغه مخوره اوله دا مسله ده دویمه مسله دا رااله یتیمانان چې نکې درته ناست دي په خپل د وسره نکاح کیږي یا دې په خپل وسره نکاح نه کیږي او زوی ته په نکاح کې په نکاح کا خو ګوره په دې شرط چې عدل او انصاف کې او که عدل او انصاف نشي کولی نو دا یتیمانان پرې د بل چاته په نکاح ورکاو تلاړ شبل ځکه ځان لخصه وکا بچو لخصه وکا دریمه مسله دا ده چې تاسو کله د خزو سره نکاح وکړه نو خپل خزو له د مہر ورکې دریمه مسله دا ده د خزو مہر هغه مخوري خزو ته چې سونه مہر مقرر کړي دی هغه ول ورکې نو ورکه تاسو خزولا صدقاتهن مہر داغوی نحلا په خوشاله نحلا د زړه په خوشاله دا وآت النساء کې دا خبره چا سره ده ځنې خلک وایي دا د خاوندانو سره ده چې خاوندانو ښځو سره هم چې نکاح وکړه او که مہر مقرر کنو هغه مہر ورته ورکه لیکن اکثر اکابر وای چې نه دا خبره دا د اولیاء د خزه سره د خزه خپلوان نه دی اغي سره خبره ده څنګه د اسلام نه مخکې دا طریقه و چې د خلکو به چې چاته لور ورکړه نو مهر به پلار واغشت چې مهر به پلار واغشت نو که دا جنې به په خپل کورنۍ کې ورکړې و هم دقه سی په یو جوړه جامو کې به ورولېګله او مهر به ټول د ځان ته ایثار کو او که د کورنۍ نه بار به ورکړې و نو مهر به ته واغست نو په مهر کې به یو اوخ را واغشت اوخو او یو کی جاوا په دې اوخ باندې به دا سوره کړه او خاون کړه به بوتله دا اوخ بم د دی او دا کی جاوا بم د دی و نور څه بینو نو الله تعالی اولیاء د دغه ته وای د جنې ته چې دا د خپل لور دی یا د خپل خور دا مہر چې تاسو کم کاواز کړی دی دا ولسکه ورکه وآتو النساء ورکه تاسو خزولا صدقاتهن مہر داوی صدقات مہر ته وی اصل کې دا وی د صدق نه جوړ دی مزاری استاد وی صدق رښتیا وته وی ته چې یو جینې غواړي او دا زمونږ خوخه ده یو جینې غواړي او تا ته مور او پلار وایي چې ښه ټیک د در به یې کو خو هغه د پېښور بنګله به ورپسې لیکې او ته به یې بلکل ورپسې لیکم دا دا څه دی دا رښتینیوالی ده د دې خبرې چې واقعي دا پلانې جینۍ ستا دغه ده خوخه ده او کنه تا ته وی چې نه یو لک روپې مہر ته یو لک روپې نشم ورکول نو لکه دا خواسه وی چې د زما خوخه ده مہر راواله خزه تا واله کا دا جایز نه دی چې ته خزه ته ماته معاف کا او ماته معاف کا خزه ته مہر ورکا او که په خپل خوشي او په خپل خوخه تا ته واپس ټول لرکې یا لګ درکې نو بیا دا دغه دی جایز دی فان تبن لكم کشر په خوخه معافي وکړه دوی تاسو ته فان تبن لکم کشر په خوخه معافی وکړه د خزو لکم ستاسو د پاره عن شی ان د یو شی منه د مہر نه یو لک روپې مہر دی درته وای زه خاوند دا لس زر روپې مې درته دغه کړې معاف کړې فان تبن لکم کشر په خوشاله معافی وکړه دوی تاسو ته عن شی ان د یو شی منه د مهر نه خو څنګه خوشحالي نفسا د نفس خوشحالي په نفس کې دا خوشحالي نو بس فکلوه بیا خورې دغه هنی امری ا بی ضرر او بی نقصان هنی امری ا بی ضرر او بی نقصان هنی او هغه سیس ته وایي چې هغه په مرۍ کې په اسانتیا تېرېږي ښه دا ځینې شی وي په مرۍ کې نښلي ښکلی شی چې دی په مرۍ کې په اسانتیا تېرېږي اګر که کلکي او دغه چې دی بېکاره شی هغه چې خورئ نو اګر که پوستي مرۍ کې نښلي او ساګ چې خورئ سابه او ورپسې د جوارو ډوډۍ مي نو مرۍ کې نښلي او چې هغه بل شی وي پیژنې نو هغه بیا نن ښه دي نه سوی هم هني هغې ته وایي چې هغه په مرۍ کې په اسانتیا تېرېږي او مري هغې ته وایي بې ضرره بې نقصانه کله نا کله مون غریبانان پردی خیرات لور شو خشه خو پخکړي خو د کاسې په ځای دوه کاسې وخورو رستو بیا خېټه خراب کړي نه هني ام مریا بے ضرر او بے نقصان بیا مسله ده ولا تؤتوا السفهاء او تاسو مو ورکوي بیا عقل لا تاسو مه ورکوي بی عقل له اموالکم التي مالون استاسو هغه جعل الله لكم چې الله ګرځولي دي استاسو د پاره قیاما بقا سبب د بقا چې ټول ژوندم په دې باندې دی تاسو مور کوي دی ناپویو له اموالکم التي استاسو هغه مالونه جعل الله لكم چې الله ګرځولې دا مال استاسو د پاره قیاما سبب د بقا او سبب د جون تیرېدو دا پیسې چې دي دا د ناپوهه خلکو له مور کوي ګورې پیسې ډیر اهم سیز دی نن سبا ټول جون روان په دې پیسو دی نن نه نه سو خپل ولی پیجنی نه سړی توپ پیجنی نه س قدر پیجنی نه بل س پیجنی که پیجنی دقه روپی پیجنی نن که تس اخلیم پر روپو بیلی که صدقه ته هم روپۍ به ورکې که حج ته ځي هم روپۍ به ورکې که عمرې ته ځي هم روپۍ به ورکې ټول ژوند چې روان دی نن هغه په دې روان دی د دې وجې نه دا روپۍ بې ځایه مه لګوې چې دا روپۍ راوالې او ناپویو ته یې ورکې په ناپویو کې یو د کور ماشومان دي د کور ماشومانو ته ګورې بې اندازې روپۍ مه ورکوې ځنې خلک یې هغه مینه کوي وایي پنځوس روپۍ واله نو تا چې نن پنځوس روپۍ باندې دا ماشوم عادت که سکول ته ځي پنځوس واله نو سبا دی بیا په پنځوس نه خوشحالیږي بیا د نه زیاتې غواړي چې مازیګر د نه بیا غواړي نو یاره وروره دا به ستا کاکا پوره کوي دا به د کم ځای نه کوي خو رشوتونه به او غلا به کوي او دوکې به کوي دغه سه خزي دي خزو له پیسې مو ورکوي بچ ضرورت وي د ضرورت مطابق جامې دي دي هم والا کېړې دي دي هم د لبیرولم بل شی یې خو ګوري خزه د پیسې بې ځای لګي نو تاسو مور کوي دی ناپویو ته اموالکم اللتی ستاسو هغه مالونه جعل الله لکم چې الله ګرځولې دی دا ستاسو د پاره قیامن سبب د سو د بقا د جون ټول جون د غم په دی دی دی کې دام راځي مدلی نن ته کاروبار والای داسې مکه و چې ته ژوندې یو دا پیسې راوالې او په بچو تقسیم کې چې زه بس د باندې مې تقسیم کړې په دې کې حدیث کې دې ته ډېر بد ویلي شوي دي چې ته دا پیسې راوالې او په دې باندې دغه کې تقسیم کې او ته کار نه لاس واخلې سبا به ستا ضرورت نو بچي ته به دې لاس نیولي چې یو سل روپۍ را سبا به دې نسی ته لاس نیولي یو پنځوس را نو خدا دې ځان په خپل محتاج ک کنه نو دا پیسې چې دې ځان سره وساته کنټرول کوا او دا غا کنټرول مطابق خرچه کوا مدلی دې کې یتیمانان امرالل یو یتیم د تپاتې دی هغه له دا غونډ پیسې د ستی مو ورکوا نه لګ لګ خرچه ورکوا نور په دې پیسو ولا کاروبار کوا ورزقوهم او تاسو خوراک ورکوي دوی ته فیها په دغه مال کې ورزقوهم تاسو خوراک ورکوي دغه دوی ته دغه ناپوهه یتیمانان واړو دوی ته خوراک ورکوي فیها په دې کې هغه خرچه وته ورکوي وکسوهم جامع وته ورکوي وقول لهم اوایه دوی ته قولا معروفا خبره نیکه که سبا درته وایي کاکاجي موږ له خوا خپل مال راکه نو ته به ورته وایې وروره مال مې د له ټول ساتلی دی خو تاسو نه پوهیږئ پوهیږئ نه چې لږ را غټ شي بیا بدله در کوم بیا مسله ده وابتلو الیتاما امتحانو کې تاسو د یتیمانانو وابتلو الیتاما امتحانو کې تاسو د یتیمانانو د سې د خپلو بچو امتحان کوي دی بچی له دی لس روپی دی یتیم له لس روپی ورکا بچولم دی بچی لاړ شه هغه پلانی سیز راوړه نو چې راوړي نو ورته وی راوی ګوره چې صحیح شی راوړی دی که نه دی راوړی بله ورځ وله شل روپی ورکه بچیه لاړ شه او پلانې شی راوړه نامه ورته یاده که وګوره چې صحیح شی راوړی دی که نه کله وله داسې ورکه پنځوس روپۍ ورکه او داسې کم شی ورته وښایه چې هغه د دېرشو روپو وي منډه د تنور نه ډوډۍ راوړه پنځوس روپۍ ورکه ډوډۍ غالبا نن سبا په دېرش ده ته وګوره چې دا ډوډۍ د ښه تنار نه راوړې ده او که نه او چې راوړې ده نو ټولې پنځوس یې ورکړي دي او کنه شل دل واپس راوړي دغه سه امتحان کوي او چې دا سه امتحان کوي نو پوي وي چې امتحان نه کوي بیا نه پوي اول ورځ دا اوس داسې ښي مرګري سره ناستو ما زموږ شاګردان دي ملک ته مخامخ وړې جینکې رالی نو غوړي اغشتل نو خواران یې نه پوهېدې ورته وایي څو روپۍ دا دوکاندار ورته وایي پلانې غوړي دي په څو یې پلاني درکول وایي مور راته وی چې دا پیسې ورکې او یو نیم سلتې واپس والې چې هغه څومره وي نو دې خواران په دې نه پوهېدل چې په دومره خو دا پیسې ورکې او یو نیم سل دی واپس والې نن به داسې خبره وکړي سبا دی چې بیا راولېږل بیا به سمه خبره کوي بیا به د دې نه هم سمه خبره کوي ها حتی اذا بلغ النکاح تر دې پورې چې دوی ورسیږي وخت د نکاح ته تر هغه پورې امتحان کوي اذا بلغ النکاح چې دوی ورسیږي وخت د نکاح ته مراد د وخت د نکاح نه څه بلوغ تاسو ویلو بخاری کې الک کله بالغ کیږي جنې کله بالغ کیږي یو بالغ کېدل په علامو دي یو بالغ کېدل په عمر دي بالغ کې چې دی د بالغ کېدو علامه دا ده چې د شپې په هغه باندې مثلا او د سوړي احتلام یا واده دی ولا کړی دی او داغه د خزه امید شو دا نه خدا دی چې دا بالغ دی یا په ویخه کې دا غین زالو شو دا نه خدا بالغ کېدو ده د جینې د جینې د بالغ کېدو نه خدا ده چې دا غي حیز بیماری راشي دا نښه د دې ده چې دا بچی بالغه شوه یا مثلا د هغې امید وشي تاسو وړه ورکړې ده چې هله امید یې وشو دا نښه د بالغ کېدو ده که دا یوه نښه نه په هلک کې وه او نه په جینۍ کې وه نو بیا به بالغ کېدل په اعتبار د عمر سره دا نور امامان وای چې دا لکه او د جینې فرق نشته بنی آدم چې د 15 کالو ته ورسید کپکه نخې نویم دا بالغ دی 15 کال عمر غوي خي حضرت امام صاحب نه یو روایت داسې دی چې نه په جینې کې اولس کال او پالک کې اتلس کال دی لیکن نن سبا د احنافو فتوا په 15 کالو ده بس الک چې د 15 کالو شو جنې د 15 کالو شو بس بالغ به حساب وي او ته روزه نیسه او دار څه کوه فإن آنستم کشرتا سو معلوم کو منهم د دغه یتیمانانو نه امتحانم کو بالغ شو رشدن پویا تاسو ته معلومه کړه د دوی نه رشدن هوښیارتیا او پوهه دا د د مال اوسراوالی د پلار نه چې وله پاتې دی فدفعو الیهم تاسو ورکې هغوی ته اموالهم مالونه د هغوی هغه د خپل په مال راواله چې تا وله ساتلی وته حواله کوي ولا تاکلوها او تاسو مخوره مالونه د یتیمانانو ولا تاکلوها تاسو مخره مالونه د یتیمانانو اسرافا په داسې حال کې چې تاسو اسراف کوونکي یې زیاتې کوونکي یې ځنې کاکانی د درواره دشمنی هغه چې دی چې یتیم ورته پاتې شي وراره د روپۍ په ځای د ده پنځه روپۍ لګوي اسراف کوي زیاتې کوي جامې چې ولالي هغه جامې ولاخلي چې د 200 روپو په ځای د 300 روپو جوړي ولالي زیاتې کوي وینا تاسو مخره دا مالونه د یتیمانانو اسرافن په داسې حال کې چې تاسو اسراف کوونکی یې اسراف خو له معنا د زیاتې کول لیکن اکابر وایي چې مال چې اولګي او په نابیزای اولګي دا اسراف دی ولو کان درهمه که یو روپۍ دی اولګول خو بیزای دا اسراف دی پیسې دی راواغشتې او په ځای دی اولګولې دا دغه نه دی اسراف نه دی ولو کان الوفا اگر که په زرګونو وي اوس عمره را عمره ده غونډه دوه نیم لکه روپۍ راوالي او ملک ته وایي چې دا واله ما بوزه دا په ځای لګول دي نو دې ته به تاسو دغه نه وایې اسراف نه وایې وبداره او په داسې حال کې چې تاسو جلتی کوونکي یې و بیدارن او په داسې حال کې چې تاسو جلتی کوونکي او جلتی کوي د سنه ان یکبرو د غټېدو د هغوی نه کاکا وایي راشه د یتیم دا مال خوره او لګوه سبا به دی غټي بیا به رانه واپس اخلي نو هغه د غټېدو نه تیزی کې چې د غټېدو د بالغ کېدلو نه مخکې مخکې زه دغه کم مال ولګوم هسې د یتیم په مال کې د دغه له خوراک جایز دی که جایز نه دی یو کاکا دی هغه ته وراره یتیم پاتې شوی دی دا کاکا چې دی د یتیم په مال کې خوراک کوي دا ولی جایز دی که نه وایي که کاکا مالدارو د یتیم مال ته به ورګوري نه او که کاکا یې غریبو نو د شریعت مطابق د یتیم په مال کې خوراک کوي مثلا دی لاړو د سحر نه تر د مازیګر پورې د یتیم پټې ګوډاو ولې ګوټ کو ټول ورځ مزدور پسو پسو روپې دی مثلا 1500 دی د یتیم د مال نه 1500 روپې واری خیر دی نور د هغه د مال خدمت یې وکړو هغه هغه دې واخلي ومن کان غنیا کم سړی چې وي مالدار فلیستعفف هغه د ځان وساتي د یتیم د مال نه ومن کان فقیرا او څوک چې وي غریب نو فلیاکل هغه د خوري بالمعروف په ښه طریقې سره فاذا دفعتم کله چې تاسو ورکې فاذا دفعتم کله چې تاسو ورکه الیهم دی یتیمانانو ته اموالهم مالونه د دوی هغه یتیم بالغ شو اوس ورته مال حواله کې مستحد طریقه دا ده چې د علاقې یو دوه مشران راوله او ګواهی کا چې تاسو ګواه شئ چې د دې یتیم ماته دا مال پاتې و هغه ما ورواله کو فاشهدو نو تاسو گواه کې یو دو کسان علیهم پاغوی وکفا بالله حسیبا او پورا دی الله حساب کون کی پورا دی الله حساب کون کی زی بس دی وصل الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل آخرتنا خير من الأولى دعا وکړه یا الله ته زموږ رضا شي خدای خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي رب ته خپل رحم په موږ باندې وکړي زموږ حالات رب ته درست کړي یا الله خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب صحیح پوی زمونږ نصیب وګرځي رب د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث باندې مونږ صحیح پوی کې مونږ ډیر کمزوري یو رب د قران او د حدیثو اتباع زمونږ نصیب وګرځي رب زمونږ اعمال مطابق د قران او د حدیثو کې الله به د قرآن او د حدیثو خیر برکت مونږ له دنیا کې هم راکړي زمونږ کورنو ته هم ورکړي بچو ته هم ورکړي الله به د دې خیر برکت په قبر کې مونږ ته راکړي په ورځ د قیامت هم الله به د دې عظیم خیر نه ته مونږ مه محروموي خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي الله دوی له د دې راتلو کېناستو دنیا کې آخرت کې الله اجر ورکړي دا راتګ د دوی لپاره الله ذریعه د سعادت د دنیا او د آخرت وګرځي سره زمونږ نه الله په خپلو بچو په خپلو کورنو خوشحاله کړي د کومو ملګرو کاروبار نی وته دعاګانې وکړي چې الله حلال کاروبار ورکړي د کومو ملګرو حلال کاروبار دی وته دعا وکړي چې الله ورته خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي سره زمونږ نه الله د هر قسم پریشانونه حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانې وکړي اهل اسلام سونه بیماران دی الله ورته شفا ورکړي خاص کر ملګری بیماران دی هغوی ته دعا وکړي د ملګرو کورونو کې بیماران دي یو ملګری دی د هغه والد صاحب څه کینسر بیماری ده بل یو دوست دی د هغوی څه خپل دی هغوی کینسر بیماری ده هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله شفا کامله هغوی ته ورکړي د علاقې تم دعا وکړي د بازار خلکو ته دعا وکړي چې الله پاک د دوی کامیابی نصیب وګرځي دا کم مشکلات راځلي دي الله دا مشکلات په خوشحالو بدل کړي وصلی الله علیه